الرحمن الرحيم سوال واردېږي تعریف د کلمې دی جامع نه دی خپل افراد لره ځکه چې تا ویل کلمه یو لفظ دی چې وضع شوی دی د فاره د معنا کفر دی نو د دې نه هغه افراد هغه الفاظ خارج شول چې هغه وی هغه دلالت کوي په معنا مرکب باندې چې وی الفاظ مفرده دلالت کوي په معنا مرکب باندې لکه لفظ د جملې او لفظ د کلام شو چې دا واقع شوه دی او په مقابله د زید قائمون کې جواب دا غینه ده ده چې د زید قائمون دو اعتبار دي یو اعتبار د ده د نسبت نه خپل نفس ته دی او خپل معنا ته دی او دویم اعتبار د نسبت د ده هغه لفظ ته چې دا لوی په ده باندې نو که په دې اعتبار باندې که په اعتبار باندې خپل نفس ته واخلي نو دا مرکب دی او که په دې اعتبار سره واخلې چې دا الفاظ دي نه به دا لفظ مفرده ده او دویم جواب د اصل اعتراض نه داده دویم جواب د اصل اعتراض نه داده چې نه منو چې لفظ به وضع شوی وي په مقابله د لفظ کې که مفرد وي او که مرکب وي بلکې دا لفظ به وضع شوی وي د پاره د مفهوم کلی بلکې دا لفظ به وضع شوی د پاره د مفهوم کلی مفهوم کلی په دې جواب باندې اعتراض واردی چې ستا دا قاعده منقوز ده په زمایر باندې او په اسماء اشارات باندې ستا دا قاعده منقوز ده په زمایر او په اسماء اشارات باندې ځکه چې د مفهوم کلی د پارند ودا شوی بلکه دا دلالت کوي په جزئیاتو متعدده معینه باندې ځکه چې اسماء اشارات او زمائر دا دلالت کوي په څه باندې مفهوم کلی باندې دلالت نه کوي بلکې دا دلالت کوي په جزئیاتو متعدده معینه باندې جواب دا دی چې په دې کې دوه مذهب دي یو مذهب د متقدمینو دی او یو مذهب د متأخرین دی مذهب د متقدمینو دا دی چې اسماء اشارات او ضمائر وضع شوي دي د فاره د مفهوم کلی لیکن په شرط د استعمال د دې کې په جزئیاتو کې وجه خو د پاره د مفهوم کلی شوی ده خو په دې شرط باندې چې د استعمال په پس کېږي په جزئیاتو کې بم کېږي او مذهب د متأخرینو دا ده چې دا وجه شوی د پاره د جزئیاتو متعددو دي څه شوی دا و د شی د پاره د جزئیات متعدده او سره د لحاظ د مفهوم کلینا سره د لحاظ د مفهوم کلینا او مذهب د شارح بنا ده په جواب د شارح بنا ده په مذهب د متقدمینو باندې شارح نه مراد ملاجمی ده مفرد کلمه یو لفظ دی چې وضع شوی د پاره د معنا مفرد مفرد په لغت کې تنها ته ویل کیږي او دا په ګڼو معنو سره راځي یو مفرد مقابل له تسنیه او د جمع راځي دا مفرد دی معنی دا چې دا تسنیه نه ده او جمع نه ده دویم مفرد مقابل جمله مرাজি جمله او د کلام راځي دریم مفرد مقابل د مضاف او د شبه مضاف راځي مقابل د مضاف او د شی مضاف راځي انداسیز مفرد دی معنا مضاف نه دی او شی به مضاف نه دی او سلورم مفرد هغه ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا باندې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا په جز د معنا باندې عدل تترنا د معنا رابعه مراد ده دلته دې څلورمه معنا مراد ده چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا باندې به په مفردین کې په اعتبار د اعراب سره وجوه ثلاثه جایز دي اعرابات ثلاثه کې جایز دي مفردن یو دا چې داري مرفوع شي مفردن نشي هغه مجرور نو دا به مجرور وي خو سوال دا وار کیږي په مابین د موصوف او صفت کې مطابقت ضروری دی او دلته مطابقت نشته دی ځکه موصوف چې لمعنن دی هغه مجرور نه دی لمعنن مجرور نه دی او مفردین دا مجرور دی جواب دا نه ده چې دا لمانا مجرور دی تقدیرا مجرور دی تقدیرا او که مفردن منصوب شي نو دا به حال واقع شي د هغه ضمیر نه کم چې په وضعه کې پټ دی او حال واقع شي د هغه ضمیر مستقل نه هغه پټ ضمیر نه چې کم په وضعه کې دی